الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد الرسول وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت مدنی دور اوم هجره واقعات او احوال شروع صلح حدیبیه شوا شپغم کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو غټ دشمن نه چې مسلسل مسلمانان هغه سره بر سره پیکارو داغینا مطمئن شو په امن شو نو په وم کال کې د هجرت نبی علی السلام خوشا بادشاهانو ته حکمرانانو ته او بعضو غټو غټو قبایلو سردارانو ته خطوط لیګل شروع کړل او تقریبا شپږ اته خطوط دعوتی لیګلیو داغه تفصیلات مخکې بیان شیو بیا په دی وم کال یو مشهور غزوه شوه د چاغی تا غزوه خیبر وای د یهودو خلاف جنگ داغه سبب او بنیاد دا جوړ شو چې صلح حدیبیه سره خو د قریشو طرف نه چې کومه خطر وا ختم شوه خو بل طرف ته يهود مسلسل چې دای په زړه کې د اسلام خلاف د مسلمانانو خلاف او د اسلامی ریاست مملکت خلاف کم بغاوت حسد او د انتقام جذبه و نو هغه مغه سي مسلسل شروع ځکه يهودو خندق کې هم سازشونه کړیو مکی والا سره چې د نوراز باز ساتلو او داغي وجنا بنو نذیر د معاهده په مخالفت او د معاهده خلاف ورزه کولو د وجه نه جلاوطن کړی شو خیبر ته مدینه نه وسته شو خیبر ته ولېګلې شو بیا خندق په موقع باندې دغه بنو نذیرو مکی والا د بنو نذیرو سرداران آئی راغلیو مکی والے د مسلمانانو مدینه خلاف را پارولیو د یهودو بل ډله چې مدینه کې و بنو قریظه اغیم د معاهده په ماتولو باندې چې د مجبور کړیو اگر چې خندق کې دی په خپل مقصد کې کامیاب نشو سزا مو ته ملو شو چې کم اونی ولیش خو لیکن بیا هم دی مسلسل د مسلمانانو د مدینه د ریاست خلاف کوششونه جاری ساتل نو بیا خیبر کې چې کوم يهودو آی د هغه عداوت حسد بغض د وجه ځان سره خپل حلیف یو قبیله وا چای سره معاهده وا بنو غطفان دا غټه قبیله وا زورور خلک هغه آماده کړ چې په مدینه باندې راځي عمله کو مونږ تاسو به یوځیش او دوی ته وی چې د مدینه سمره آمدن ده دا بنیم تاسو لدار کو خرازه چې یو ځای شو هم د مسلمانانو دشمنانو یهودو مو او خوش نور وړه وړه قبایل د عربو یې ایلم د غنیمت لالچ ورک چې مدینه به قبضه کو غنیمتونه به تاسو لوم پکې صدر کو بهرحال خو بل طرف ته نبی علیہ السلام هم د یهودو د مخالفینو هغه سازشون باندې برابر نظرو جاسوسان خوار کړیو چیرې سهم د اسلام او د مسلمان او د ریاست خلاف کیږي بر وخت مون خبروي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د خپل جاسوسانو په ذریعہ اطلاع را ورسېده چې د اسلام او مسلمانانو خلاف يهودو او د بنو عطفان قبیله اتحاد وش او دا غي اراده د په مدینه باندې د حمله کول او بل یو په خداوا چې دلته په مدینه کې یو داخلي او اندرونی دشمن او محاذمو هغه د عبد الله ابن ابي ابن سلول په شکل کې منافقان هغه منافقانو هم راز باز داسې خلکو سره ساته او دوی په مدینه باندې حمله کولو باندې را پارول تر دې پورې تاریخ کتابونه سیرت والالی کی چې عبد الله ابن ابی ابن سلول منافق یهودو د خیبر ته په مدینه باندې د عمله کولو دعوت هم ورکړو او دا دا مدینه کې د یهودو یو غټ ایجنټو د پخوانې دشمن دی خو بهر حال نبی علیہ السلام ته چې پتو لګی دا نو د یهودو د دغه سازش ناکم کولو د پاره زر تر زرا د جوابی کاروي منسوبه شورو او زر تر زره فوجي اقدام کولو د پاره تیاری شروع کړه صحابه کرام راغون کړل او د نبی علی السلام مقصد دا چې دا اتحادیان راغونډې دو نمخ کې مخ کې او مدینه باندې حمله کولو نمخ کې مخ کې مونږ پیش قدمیو کو او د دوی دقه اقدام روکو نبی علیہ الصلات والسلام منصوبه بنده سرا د محرم په میاش کې ومه هجره کې د يهودو دغه علاقې طرف ته پیش قدمی شروع ځکه مرکز بیا خیبر خیبر کې يهود راوند مرکزی ځای نو نبی علیہ الصلات والسلام خیبر طرف ته پیش قدمی ډیر په تیزه سره شروع او دلته نبی علیہ السلام بدا طریقه وا چې کله به د مدینه نه بار وته نو دلته به خپل نائب مقرره یو صحابي خلیفہ بو نائب بو جانشین یو صحابي دی سبا ابن غرفتا غفاری رضی الله عنه هغه جانشین مقرر هغه د مدینه نظام حواله ک د مسجد نبوي امامت او بهر د مسلمانانو نظام او نبی علیہ السلام سره دا تقریبا 15 یا 1600 صحابه کرام او مجاهدینو سره روان شو چې 200 پکې سوارو او باقی پیادل فوج او درې جنډې په دې موقع جوړې کړې نور کله بیا وا دا ځل درې جنډې جوړې کړې او صحابه له ور کړې او په دې موقع باندې نبی علی السلام ځان سره بازي زنانم روانې کړې دې لپاره چې مقابله به سخت وي نو چې کم زخمیان و غیره د زخمیانو مرهم پټه ته مرداری و غیره کار ودا زنانه کوي او دا سفر د نبی علی السلام د خیبر دا تقریبا دو میاشتې په دې لګېدلې وي دو میاشتې نبی علی السلام د مدینې نه بهرو بهرحال صلح حدیبیه چې وشوه نو نبی علی السلام د حدیبی نه بعد ذلحجې میاشت وه دغه میاشت مدینه کې تیر کړه او د محرم یو څو ورځې او د دې نه پس د خیبر د تلو انتظام شروع او د خیبر ته د تلو سبب مونږ مخکې وې چې سبب یې سو سبب د دوی دقه مدینه باندې د حملو کولو اراده وا دا خیبر د دې مدینې نه شمال طرف ته تقریبا 165 کیلومتر کې مدینه نه خیبر پورې 165 کیلومتر شام طرف ته چې سړې زی په دې لار کې ده دغه لار ده بهرحال نبی علیہ السلام چونکه مقابله سخت وا نو په دې موقع باندې نبی علیہ السلام صحابه او ته زیوخه چې خیبر ته ځو دغه اکثر به نبی علیہ السلام زین خو هغه با جنگي رازو نو سیکرټ به خبره ساتله بس دا سوي د پلان کی طرف ته زو راځي د د پاره چې د دشمن جاسوس اطلاع نه رسي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو د تبوک په موقع باندې د غزه خول تبوک ته او دویم د خیبر په موقع باندې نبی علیہ السلام وې چې خیبر ته بزو خیبر ته اعلی اعلان او داغه تعین کولو یو وجه خداوه چې دا جنگ لګرانو يهودو ډېری مضبوطه قلې وی خیبر کې نه سره مقابله یقینا سخته وا نو نبی علی السلام دې دا پاره چې خبره تیاری خلکو کی او دوی مداوا چې د خیبر متعلق خوشخبری د صلح حدیبی په موقع ورکړې شوی و نو د خیبر د غنیمت وعده وا او د صحابه کرام مؤمنانو یقینو چې الله ویلي د رښتیا دي نو مسلمانان هم په دې وعده باندې یقینو چې الله به دا وعده پوره کوي خلاف بنه کوي خو بل طرف ته چې نبی علی السلام خیبر ته زو نو بازه د باندو خلق باندې چیان او منافقان د مدینه ایم را پاسیدل جی مونږم د سره زو وجداوا چې الته د خیبر متعلق د غنیمت وعده وا نو دی الکاسم فتح کیږي او الته خو ډیر لوی کجوري او باغات او غنیمتونه دي د کې به زمونږی سي نو دوی زکا پاسې دل مونږ خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت وਹੀ کړي وا چې دی بزان سره نه بوزه او نبی علیہ السلام ته الله رب العزت وی قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل الله مخکنه دا فیصله کړی دا چې تاسو به د غزوې ته پیغمبر سره نه ځئ نو منافقانو سوې قران مخ کې نویلی وی چې تاسو ته کله وای چې خیبر ته برا سره نه ځای نو فسيقولون بل تحسدوننا دا مړم سره حسد دې پومګم دا غنیمت نه پیرزو کیږي دا به وای نو بهر حال دا الله حکم داو چې نه وای دی بنځي وجداوا دی حدیبیه کې پاتې شي عمره لچ کله تلل نو دا منافقان یریدل مړی وي د زمری خلی لذي نو دا منافقان پاتې شو صرف 1400 صحابه کرام تلو نو بیا د صلح حدیبی نه بعد عمره القضا ورپسې کال د عمره قضا شوه دا غرو سره روانه نو یو خو نبی علی السلام دا وی چې هغه کسان با عمره القضا لما سره دي چې څوک 13 کال حدیبیه کیو نوې برا سر نور نه ځای او دویم دادا خیبر ته ما خلق زی چې هغه صلح حدیبیه کې شامل شي بیت رضوان او دی کې دا نور برا سر نه ځای یو مسلمان مسلمان مخلص سړی سوزر نه پاتې بل اخبار نو دا منافقان په دی وجه ایثار حدیبیه سخت مقوا عمره سخت مقوا نو پای کې بیا پشیه او چې دلته غنیمت ته نو ستکړی موږ هم د سره زو موږ هم مرګریو البته نبی علی السلام یو حکمت وکړو نبی علی السلام د الله حکم دا دی بنه بوزه نو دی ته اعلان وکړ الکه کم چې حدیبیه لتلی دی هغه کسان برا سره کم کسان حدیبیه تنوتلی نا کسان به خیبر تنزه ا البته اجازه ده خو په یو شرط که زین راځه خدا دا چې غنیمت کې به میسنی غنیمت به صرف هغه خلک غلی چې کما حدیبیه کې شام منافقانو خو مقصد غنیمتو نو دی پشا شولانړل مقصد نه پوره کېده بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه خیبر طرف ته روان شو ما وی زنانه شامل کړي وې سباز ځان سره او می سلمہ رضی الله عنها په دې غزوه کې وا صفیه رضی الله عنها وا ربیع یو صحابیه ده او سره وا بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو په دې سفر کې بدی خیبر کې جهاد کې ډیر تفصیلی واقعات ناول ادا سه مختصر خا کوایو نو بیا به واقعات تفصیلی ویل کی نبی علی السلام چې روان شو ډیر په جلته تلو مقصد دا و چې دوی کله راغونډي کې راغونډي کې چې موږ مخکې ځان ور رسولي او د دوی غ اتحاد کامیاب نشي او دوی په خپل خپل ځای وو بس مونږ ته چې یو ځای کیږي یو ځای کیږي چې مونږ وایي نو ډېر په جلته سره نبی علی السلام ځان رسول خیبر د چیزینو یو مقام د هغه ته رجیع وای رجیع مقام نبی علی السلام چې الته ورسید نو الته رجیع کې یو چونه جوړ کړ زر فوجي چونه او دا غزو چې دغه زینا بنو عطفان او خیبر تلار درې دا چوب بس دغلته ډیر واچولا نبی علیہ السلام ایک تیر سے دو شکار وک مقصد دا چې خو دغلته چونی شو مخکې به خیبر ته ځي او دویم دا چې د خیبر او بنو عطفان منځ لارې بند کړه بس چې بنو عطفان خیبر ته ځان راو نه رسي يهود تعاون لرانیش ځکه چې هغه حلیفو او د يهود ورپسې تک کړي ورته ویلو دغه څه چل دی مونږ باندې عمله را روانه راځي را سره اوس امداد وکړي یا خودوی حمله په مدینه کوله او دلته وته اطلاع رااله چې هغه در پسې راغی نبی علیہ السلام نو بیا بنو عطفان ته ویو سره سره دفاع کې تعاون وکړي نو نبی علیہ السلام بس مخه لورا هغه لارې وته بندک د دوی رابطه کټ د بنو عطفان او د خیبر والو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه ځای کې او کله چې بنو عطفان ته پته ولګی دا نای پیش قدمی شروع نبی علیہ السلام پسې دی رجی مقام درات او چې کله دل ترال مطلب دا چې زبس حمله وپیو کو ختم به دلته وکتل نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام غن تعداد کی دي مسلح دي سب بندي ډېر خکړې وا ای چو قتل نو الله رب العزت پر روب راوس دی الک خرابي وو او سنه چې مونږ دلته او زمون کم قبيله او کورونو کله وطن د بغیر علاملو نکی نو خدا دا چې بس واپس خپل کلی وطن دلاړ شو خپل کورونه بچ کو نورو پراغ دی واپس نبی علیہ السلام دام کول شو چې بنو عطفان پسې ورغله خو نبی علیہ السلام بیا وخت دو محاذ ځان ته نه کولاول بچی دی واپس شو صاحب ته بس کافی ده بس دا پرې دی زی سره بیا ګور مخه ته زو خیبر ته زو يهودو پسې ځکه اصل قوم سازشي هغه ده داینه موږ ته مسلې پیدا کی بهرحال نبی علیہ السلام دا سه وکړه دلته چې دې ځای کې د دې رجی په مقام کې هغه مرکز برقرار وسات دلته عثمان رضی الله تعالی عنہ د دې مرکز او معسكر مشر ک او کمی زنانه چې وسره وی غیم دلته اشاره کړ او په خپل ځان سره باقی فوج لخر واغس او خیبر طرف روان شو خیبر طرف ته چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام روان شو يهود چې خبرېدل خبرېدل نبی علیہ السلام خیبر ته رسیدل سار دوی را پاسېدل يهود د خپل قلون وروتل خپل پټو باغاتو تتلل ځان سره سسکور او بلچیو دارنګ میوه شکولو د پاره پچې ټوکرې دی راغسته چې کله یو قتل فوج پروت خوش خلونه بار بس په دې باندې روب راغی نو والله محمد والحمیس قسم دې محمد دې او لخر راغی بس چې دا خبره وره د نبی علی السلام الله اکبر خرب خیبر الله اکبر دا الله لوی دا او خیبر تباش بس رو پراغه اوس په تکی بهرحال ای چې سار قتل نو دی محاصره خیبر کې ډېر مضبوطه قلې وي ډېر زیات دا سې دوه طرف ته وي سلور یو طرف ته سلور بل طرف اته قلې او په دې قلو کې یو قله ډیر مضبوطه په حق الله چاغه يهودم غنل او نور خلقوم غنل چې دا ناقابل تسخير ده ډیر مضبوطه وا ایت القموس قله وی القموس او دا یو مشهور يهوديو ابن ابي حقيق دا واقع مخکې دیر شوم نبی علیہ السلام ورپسې کسان لیګلی وجلم دا داغه د زامن وا نو دا نا قابل تسخير وا بهرحال نبی علیہ السلام چې ورسید او محاصره کړی دا قله نو اصول دادی د دا اسلام چې اول دعوت ورک اسلام خو يهود دې ته آماده نش بس نبی علیہ السلام بیا حکم کو عمله وک نو په دې قلو کې پاغاتو کې یو طرف ته چې کومه قلې وی پای کې اوله قله ان نطاط وا نطاط هغه حمله وکړه اے فتح کړه ورپسې دویما ان ناعم وا هغه قله ونیوا د دې قله په محاصره دوران کې د قلو صحابي د محمد بن مسلمه مشهور صحابي د سیرت کې تذکره راغلي نو د دبرنا قلینه په ګټ رو غرزه وغه شهید او بیا دینه بعد صعب نومی او قله وا اغا فتکړې شو دې کې ډېر لوی سامان مال غنیمت وغیرہ مسلمانانو تلا سره دا قله چې پته شوې نو صحابه کرامو چون کې وګت سفر کړو خیبر ډېر لري زه ده خوراک وغیرہ چې سو هغه وسره ختم شیو نو چې دا علاقې ونی دا خار د خیبر د آبازه قله نو خیبر کې خرونه ډیر زیات خرب ګډیرو نو صاحب کرامو خرونه رونی ولاله لیکل ځکه د عربو د روایتو مطابق عرب با عربو د اسلام نه مخکې جاهلیت کې عرب خرب علاله او خړبه نو خرونه ونیول علاله کړه او کټوي باندې کړه نبی علیہ السلام له صحابي رسول الله اخره ختم کړل نبی علیہ السلام ورشه اعلان وتاو کچ دا کټوي واړه خر حرام نه او خر دو قسمه یو تا حمار اهلی وای عربی کی کورنه خر کورنه خر معنا اکورونو کېو کم چې عام آباده کی او دویم حمار وحشی دی زنګلی خر زبرا ا حلال ا حلال دی او دا حرام نو نبی علیہ السلام اعلان وکړو چې حمر اهلیه دا حرام دی کټوي واړوي کټوي په واړول او بیا د دین بعد دغه قله چې کم تا القموس قلوی لکی دا ډیره انتهایی سخت وا ناقابل تسخير وا مسلمانانو دا قله محاصره کړه خو د محاصره ډیر طول واغش فتح کېدنه نبی علیہ السلام په خپل لګ په سر دردو سر کې درد پیدا شو ایو جن میدان د نه راوت نور خو کمانډ خپل کو خدا قله په موقع په سر درد ده نو صحابه کلام یې ولېګل یو صحابي له جنډه ورکړ ورش او هغه غریب ناکام شي یعنی فتح نه کړی شي بل صحابي بل صحابي نبی علی السلام بیا وی سباله بز جنډا داسې چاله ورکوم چې داغه پلاس به الله دا قله فتح کوي صحابه کرام ټول شپه په دې انتظار و چې ردا هغه بچا ته ملاوي اعزاز چې سار شو نبی علیہ السلام وی اين علي علي څه شو ايوه ته یا رسول الله هغه غریب سترګې خوګ دي ځکه علي رضی الله عنه خیبر ته د نبی علی السلام نه روست راغلی او سکار ورته واله او نو روست را ورسه نه په دې سفر کې سترګې خوګ شوی نو هیوته خپل خیمه کې پروت سترګې کار نه کوي نبی علیہ السلام نه ورشره وره نو صحابه کرامو لاس نیولې یا لاس اچولې پاډانه باندې راوس نبی علیہ السلام ولا سترګو باندې لاړی وتو کله الله پاک سترګې خکړې د پیغمبر معجزه وا او علی رضی الله عنه ته وی چې زده قله پس ورشه او جنگ وک ترغه به جنگي کې چې دا فتح کی بس میدان ته ووت خو علی رضی الله عنه وته یو خبره کړې و یا رسول الله دې پورې او جنگي غم چې اسلام وروړي مړې کم وینا د مړ کولو نه خدا دا چې ته دعوت ورکې نو کوستا په ذریعہ باندې الله یو سړی اسلام دراولي نو دا تعالی د سرو او خانونا قیمتي دی ناول دعوت ورکړه د اسلام آی نه منه نو بس بیا وسره جنگ کې نو علی رضی الله عنه لاړ دی کې دغه قله کې ډیر مضبوط پهلوان او لوی جنگجو مرحب يهوديو اډیر لوی مقابله شوه دی اخر دا چې دی علی رضی الله عنه مرحب رو پرځو مردارک پای سر د يهودو همت غورځید او دغه قلا الله رب العزت فتح کړه په دغه موقع باندې علي رضی الله عنه ډېر بهادری او شجاعت خودلو بهرحال بیا د دین آباد مقابله غوینی شو کولې نا قله کې چې کم دنه کم يهودونو بساوي تور ډالو غردول او د صلح درخواست یو کچ بس صلح کو نو بس بیا سلو شو په دې موقع باندې تقریبا 93 مې يهود وجلیش او مسلمانان شل صحابه کرام شهیدان شوی دی په دې موقع باندې بیا د دې قلې نه پس چې سونه خو شاقلې وي هغه نور هم الله رب العزت فتح کړي د بل طرف ته چې کومې دویم طرف ته قلې وي بیا په اسانه الله رب العزت فتح کړي او یکه با دیګره دغه خلکو محاصره ماتې دي او دا د تور ډاله غرزول او سله سرای هغه خیبر علاقه ټوله حواله کړو خیبر تمام فتح شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې خیبر والو سره بیا ډیر د احسان معاملې وکړه اس کې سم د دې عزت ابرو ته نقصانونه رسید خو مل خو نیولې وته مل ته قبضه شو نو يهود وتوي یا رسول الله دا باغات دا زمکه تاسو مدینه نه نشه سنبالولې که تاسو به زمیدارې لو باغبانې نه دل ترازه نو خامخ خپل وطن ته واپس سه نو دا سیو کې چې بل چاله په ذمہ داري ورکوي نو خو بس سم ستاسو شوي زمونږ وي او ستاسو شوي ختم کړ نو موږ له په ذمہ داري راکې پنی ما باندې نو نبی علیہ السلام یې سیدا پنی مې و زبر چې سامدن کیږي نیم ستاسو نیم به مونږ ته مدینه ته را لېږي او شرط و سره دا کو چونکی یهود ډېر فتنګر او احد شکن خلق دی او اده سپاسی نشته نو نبی علیہ السلام وتوی چې تاسو لا فل حال دا خیبر دا زمکی په زمیدارې در کوم پنیما خو تر سو پورې چې الله غواړي سو پورې معاهده خلاف نه کوي که معاهده خلاف هم وک نو بیا به واپس تاسو نه زمکه غسل کیږي بلکې د دې خیبر د مم جلاوطن کیږي نو بس د نبی علی السلام په وخت کې سيو دای طریقې سره باغ آمدن راته بیا د عمر زلانو دور کې دوی مخالفت وکړ نو بس عمر زلان ورپسې وراغی ځکه نبی علی السلام مرز وفات کې آخري د وفات وخت کې یو درس درې خبرې کړې وې همه نصیحت کړې یو پکې داوا چې اخرج اليهود والنصارى من جزيره العرب ځکه آینده کې د عربو ته د يهودو نه ډېره خلوي خطر د اسلامي ریاست دا يهود چې سو پورې جزيره العرب کی نو تاسو به حکمرانه ته دین د نه پری دي دی مسلسل دا سازشونه کوي نو زمانہ بعد دا دا چې دا يهود نصارا د دې جزيره العرب نه مکمل بے دخله کی چې بس تاسو پر امن شي دا سازشونه ختم شي او دوی دا غو معاهده خلاف کو عمر رضی الله عنه ورپسې ورغه نو او یې مونږ سره پیغمبر معاهده کړی دا ا سردار ته ورته سوی ما ته یاد شي نبی علیہ السلام تا تسویلو تا ته ویلو کو خلاف دیو کو نو هغه واقعیات کا چې تب ازغلی او د خیبر نه روانه خلاف هم کړی له حزوزه نو عمر زلانو دور کې د خیبر نه دا يهود او شړل شام طرف نو دغه زینه بالکل صفیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بهر حال دغه وخت کې دوی سره د احسان کو معاهده تحت دی له امن ورک زمکه و د بزمیداره پنیمه باندې حواله کړي او بیا خرواداری و سره بیا دغلت سردارو حوی ابن اخطب دغه سړیو چې د خندق د جنگ سبب دی جوړ شو د بنو نذیر سردارو نو بنو نذیر جلاوطن کړیو خیبر ته نو دا خپل غصه استا نو مکی والم خندق ته تیار کړیو او بل د دوی تربورانو بنو قریظه مدینه کې ایه معاهده ماتولو ته تیار کړیو په خو بیا چې خندق فتح شو بیا بنو قریظه پس نبی علی السلام ورغه نو دغه هو ابن اختبل تغیرش به وجل او دلته بیا زومو زوم هغه زوم وجل شه نبی علیہ السلام دا سوکړل چې د دلور وا د سردار هو ابن اخطب هغه کونډه شو نو نبی علیہ السلام دا خوکړل چې چونکه دا د سردار لور وقیدانو کې راغلی و یو صحابي سره و د دې واقعې بر سوراشي نو بیا بعض صحابه وته یا رسول الله دا چون کې خاون مړ شو او ځوان جینې دا سردار لور دا نو دا کچرته سردار سره نو دا به دې د پاره د تسلی خبره نو بس بیا هغه صحابي نبی علی السلام ته حواله کړو نبی علی السلام وسره بیان کاو تړل صفیه رضی الله تعالی ام المؤمنین نبی هی بیا اسلام راوړو د نبی علی صلوات و سلام حرم کې داخله شو او دغل تبیا خو شانور داسې قبایل علاقې هم وي چې د خیبر د فتح نه بعد او وی باندې مرو براغه نیم بیا معاهده وکړي ځای په ځای مسلمانانو سره پدې کې یو فدک یو علاقه د اهل فدک ورته وي هغه فدک هم په دغه شرطونو دا خیبر د يهودو چې کوم شرطونو په دغه شرطونو باندې ایم سره وکړه او د خیبر سزمکه یا مدنه هغه بیا مسلمانانو ته حواله کړی شي او دغه ته یو باغو چې هغه ته باغ فدک وای دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په عیسی برخه کې ورسي نبی علیہ السلام له بیا د دینه آمدن رات او دا باغ ډیر معرکت العرا مسله د اهل سنت او جماعت او د شیعو ترمنځ به چرتا راشي بیا په خبرو نو دا به د دې آمدن به نبی عليه السلام راته او نبی عليه السلام با د مملکت د سربرا په حیثیت او چونکه قران نبی عليه الصلاه والسلام لا د غنیمت نه پوره 15 حصہ مقرر کړي و داغه دا آمد او خرج لپاره نو دغه فدک نا مدنی به هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لراتلا بهرحال دې طریقې سره کوملوی خطر چوا اسلامی ریاست د مدینه ته مسلمانانو ته د يهودو بس هغه دا مکمل ختم شو فتح رااله سیاسی فتح هم رااله معاشرتی فتح هم رااله د يهودو په ډیرو میدانونو کې اجاره ګردی و هغه اجاره ګرده هم د دې يهودو ختم شوه او دالنګ وسره خوشا نور قبایل وغیرہ هغه هم زیر شو بهرحال د حالاتو کې په دې لار باندې بعضې واقعات هم راغلي دي دا نه یو واقع وای نیمه وای بیا به نور ان شاء الله را روان ځل وای د دوران کې یو واقع خدا شوی و چې د منافقانو د مدینه د يهودو جاسوسي کړي و عبد الله ابن ابي بن سلول جنټو داغي نبی علیہ السلام چې کله اعلان وکړو خیبر ته ځو نو عبد الله ابن ابي ابن سلول د منافقانو سردار د چیرې په جلته سره يهود خبر وته وی نبی علیہ السلام در پسې در روان دي جنگ کوي بایدار اوسه او غور پام کوي شاته نشه تاسو ډیر طاقت ته تاسو مر قوت د دې پیغمبر نشتا د سره لک کسان دي دون وسره اسباب اسلام نشتا غوريو نه یری یټینګ شه نو د اطلاع مولېګل بل طرف ته داوا چې يهودو ته کله پته ولګی دا ناول خود دې دا منسوبه و چې بنو عطفان او موږ یو ځای شو مدینه باندې به عملو کو اوس وسره غم د دفاع شو چې اوس موږ بچ پیغمبر را پسې را روان دي نو دغه يهودو په جلته سره یو خپل دوه کسان یو کنانه ابن ربی ابن ابي وقیق او بل حوضه ابن قیس دا دواړه بنو غطفان او تولیګل ای ته ویرا سره امدادو کې خیبر باندې حمله کی نو دی چون کې مخ کې حلیف یو بل سره معاهده وي او یو بل سره دا وعده و چې یو بل سره امداد کو نو غطفان قبیله اغي چونکه پیغمبر سره مخ کې نه دښمنیم و نو ای ول امداد ولېګ او د دې چې کم سردارو دا غنوم عینه ابن حسن فزاریو عینه ابن حسن فزاری دا ډیر به وقوف سړیو نبی علیہ السلام د بارکی ویلو وی الاحمق المطاع ډیر لوی احمق دی خو قوم خبره منی نو قمه کولو ډیر خو لیکن قوم سر ولاړو وی چې خبره به کله وکړه کنه نو دونه قوم تابعدار او ټول قوم جنگیالیو دا سي جنگيالي خلک نو د چې به خبره وکړه نو وای لزر توري به د سلامه ته پاسې نو بس دوی چې بس مونږ به د يهودو تعاون کو نو یو روایت کې راځي ورته وي سلور زرت کسانو تعاون دل درلېګم اول کې راځي چې والے فلحال زر کسان ورکړه چې دا خو ځان سره بوزه او سلور زره در لنور در لېګم نو بهرحال دهم په دې باندې چې دینو دین امداد اوس په باندې یهود خوشاله چې ځا خلق را روان خو بهرحال دغه دوران کې الله رب العزت د دې دغه تعاون مخکې خو هغه سلور زره ور پسې لانړ او ګدا سنا ستلی نو هغه کې دوی کامیاب نشو او دوی ته صبره فتحه او س غلبا ملونه شو او مرادي پوره نش په دې واقعاتو کې واقعا په دې موقع چې کله دوی خیبر ته تلو نو د ابو هريره ځلان هو د ایمان واقع پکې ده ابو هريره ځلان په دې موقع مسلمان شوی دی راغلی دی د یمن واسل کې دا ډېر لوی مشهور صحابي دی د د یمن نراغه مدینه ته راورسې دی ایمان راوړو نو نبی علیہ السلام ځکه چا به ایمان راوړو مدینه ته بیا راغله مدینه مرکزو اچره مدینه ته راورسې نبی علیہ السلام مدینه کینو نو حکم صحابي چې مقررو سبا ابن عرفتا رضی الله عنه ناغه سره د سار مونږ کو انه تپوس کو نبی علیہ السلام سره شو یو خیبر ته تللی نو بس دې ورپسې را روان شي نو ابو هريره زلانو خیبر ته یغه وخت را رسید چې خیبر فتح شو او غنیمتونه لاس راغلیو لا تقسیم شوی نو نو نبی علیہ الصلات والسلام دا شوکړه چې د صحابه په اجازه ته ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته غنیمت کی سم ورک ځکه نو مسلم زده د به حوصله وشي د غنیمت مسله دی چې غنیمت کې بس صرف د هغه مجاهدین یې سې چا چې jihad کی ساغشت خو کله تقسیم نشوي او دا سوکرای شي نو غلبیاتي امیر ورکول شي په اجازت باندې خودلته یو قصه واقع شوه و د چې کلا رو رسید نو نبی علیہ الصلات والسلام دلا غنیمت کې برخه ورکولا نو دغلته یو کس یو بل صحابي دی هغه نبی علیہ السلام ته وی دلا مور کوا جنگ نه دی کړي په تیار غنیمت علی پیغور راکې اخو ما وخت وجلو چې زه کافرم اوس خو مسلمانم او زما په لاس وجل شو او وخت زه کافرم نو دا خو سر خو شو جنت ته لاړ زه کافرم وجل مې جنت ته لاړ خدا خدا چې زینم وجلې ځکه که زی وجلې وې زه به جهنم ته تلم نه خو مو وجه خو جنت ته لاړو زه د کفر حالت کې نو دا خو لکه زما پلا جنت ته تلې سبا دا خبره نه او کو وجلې مې د کفر حالت کې مې وجلې ده او بیا ابو هرره زلانو ته لګه سخت خبره وکړه او وی وی وا عجبا لوبرن تدل علينا من قدوم قدوم زوان او ينع علي قتل رجل مسلم اكرم الله على يدي ولم يهني على يديه اے وای تعجب دې دې نولی لا ابو هريره زنانو ته نولې وې تعجب دې دې نولی لا دبر غرون را کوشو دې د یمن غرون نه راغلی وکنه د یمن د غرون را کوشو او دې چې د مالا د یو مسلمان سړی د قتل پیغور را کوي چې دا زما پلاس هغه سره الله اکرام کو جنت ته بوته خدا خدا چې داغه پلاس ذلیل نشم کزه وجل زه خو جهنم ته تلو بهرحال الله صحابه دي صحابه یو بل تدا خبريو کې نو هغه څه خبره نه ده مونږ له نه دی اجازت نشته ځکه دا یو څو شي نه دي د دې مقام مرتبه لکه مثلا یو پیغمبر پیغمبر سره سخ کلامی کوي نو مرتبه برابر لکه موسی او هارون علیهم السلام دا انبیا دی رونه دي موسی علیه السلام چې کوئی تور نه واپس راغله او قوم شرک کړو نو د دا خیال جوړي موسی علیه السلام دعوت فریضه نه ادا کړي نو د ګیره او سر نه نیولیو نو پیغمبر د ګیره سر نه نیول دا خو توهین دی په دې سړی د ایمان نه خلاصي او چونګې دواړه انبیا دي برابر دي بس بلکې سوکو کې نو ایمان نه بخلاصيږي او پیغمبر پیغمبر درجه برابر یا قران دی نو د قران د پاسه بل قران خوستل مرتبه برابر د خیر دی خو د قران د پاسه بل کتاب نه دی او دریم صحابي صحابي صحابي سره هم کلامی کوي سخت الفاظ وي نو مرتبه برابر ده خو لیکن د صحابین لاندې خلکو لا بل د اجازه نشته چې صحابي توهین وکي نو بهر حال دغه سړی سو کو دابل وی دا ابان ابن سعید ابن العاص ته ابان رضی الله تعالی عنہ د اصل کې صلح حدیبیه په موقع مسلمان شوی دین مخکې مشرک ناغه مخکې موقع باندې د ابن قوقل رضی الله عنه شهید کړو ای وجلو ناغه زړی واقع ته اشاره او بهر حال ابو هريره رضی الله عنه په دغه مقراغه او بیا ابو هريره رضی الله عنه ډېر لوی خدمات دي او ډیر لوی مشهور صحابي دی او د حدیث حواله سره ډیر لوی خدمات چې په تمام صحابه کې د ټولو نه زیات حدیث تقریبا د 15 زرو نم زیات حدیث صرف دنه نقل او دا په دې منکرین حدیث د خنه لې منکرین حدیث د تر ډیر پسپک نظر ګوري ولوجدا د حدیث خدمت ډیر کړي یو ځلې نبی علیہ الصلات والسلام تا دا خبره کړې و چې نبی علیہ الصلات والسلام د د بارکه د ډېر لږ وخت تیر کړي نبی علیہ سلور کال صرف تیر ځکه په اوم کال د خیبر په موقع د اسلام راوړل 7 8 9 10 او 11 کې نبی علیہ السلام ربیع الاول کې وفات شو نو ټول ټاله سسلور کالا نبی علیہ السلام سره صحبت شوه دی خو لیکن الله ورته د حدیث د علم دون مینا چولې وا چې احادیث ډیر زیات یاد کړي او یو ورځ وای دا وچه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې چیرې سوکشته ده خپل صادر خور کی او زواله دعا وکم او هغه صادر سینې پورې ولګی نو بیا وته زما څخه خبره نیری وای زر نور صحابه خو چې هغه خلا تیارېدل ما وته صادر خور کړو نبی علی السلام دعا وکړه او ما ته صادر راغون کا سینې پورې ولګاوه وی سینې پورې مې لګو دا غې نه بعد ما نه یو خبره نه دی رش پیغمبر په دعا معجزې سره دا سی وتا حدیث د نبی علیہ السلام ټول یادو بهرحال نو د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د ایمان وروړلو او خیبر ته د نبی علی السلام د ملاقات د پاره اتلو دا واقعا په د خیبر کې شوی دا نور دا ډیر واقعیت ان شاء الله را روان درس کې به وایو